قرات المقتدی خلف الامام مطلق قرات امام ابو داود رحمت الله علیه دې خشته ترتیب سره ذکر کړي ابواب القراءه اول حکم مطلق القراءه درې عنوان سلورم حکم قراءة المقتدی خلف الامام دا سلور بس دی ترتیب سره امام ابو داود رحمت الله علی ابواب القرات ذکر کړی اوس مسله دا ده قراءت فی الصلاة فرض دی عند الجمهور حکم القراء فرض قراءت کول په مازه کې فرض خو په ټولو رکعاتو کې کرکعتینو کې کپډیرو کې نو امام احمد رحمت الله علیه او امام شافعی رحمت الله علیه په قول باندې القراءه فرض فی کل الرکعات په ټول رکعات کې قراءت فرض عند المالکیه اکثر الرکعات یعنی سلو رکعات مزه پاګه کې درې رکعات کې قراءت فرض عند الاحناف رکعتین کې قراءت فرض اولین کې کا اخرین کې خو بلا یا بلا تعیین پر رکعتین کې امام ظفر رحمت الله علیه په قول باندې فی رکعت واحده قراءت فرض سفیان بن عین رحمت الله علی ابو بکر بن اسم رحمت الله علی ابن علی رحمت الله علی داغه په قول باندې حکم القراءه سنت ده فرض نه په خبر پوه شو زما دا اوس ګوره مونږه د فاتحه ویل فرض ده کنه دا خبره مونږ نه کړې او نه د د مقتدی د امام په صفات وای کنه وای اغزال نه مسائل دی را روان دي په دې ترتیب سره اول حکم القراءه یعنی فرض عند الجمهور په کل رکعاتو کې یا په دو کې یا په دریو کې فرض دا د جمهور قول او سفیان بن عینا ابن علیہ ابو بکر بن عاصم داغي په قول باندې سنت صلوات جهر سریو کې ماسپخین ماجګر نو د عبد الله بن عباس د حضرت عمر رضی الله عنه قرات عدم قرات لیکن بیا رجوع ثابت سریو کې هم او جاریو کې هم نو باب القرات فی الظهر نو ابو رضی الله عنه فرمای فی کل صلاه یقرأ په ټول مز کې قرات کیږي چې موږ د نبی اسلام نه اوریدلې دي نو تاسو ته اورو لکه ما خا مستن سار کې موږ اوریده نو تاسو ته اورو وما فعلنا فینا علیکم هاشمن باندې نبی اسلام افاقل نو پتا سمنه افاقو ما د ماسفخین مازیګر کې موږ نه اوریده نو موږ تاسو هم نه اورو قرات به رښته ده کله کله نو دا دې د پاره اورول چې په دې سری ملک کې موږ قرات کیږي خوشوي او دې د پاره اورول چې په دې موږ کې دا صورت ویل خده تاسو دا صورت وای یا دې د پاره چې تعلیم د جواز د پاره واحناف بیا وایي سری موز کې جار وشي نو سهو لازم کیږي لیکن هغه خو چې کم از کم درې آیتونه وایي که نه په یو آیت باندې سهو نه لازم کیږي ویسمعن الآیه احیانا وکانو یطول الرکعت الاولى من الظهر واقصر الثانیه او ترتیب دا شکولو چې مخکنه رکعت وګدول او قصر په ثانیه کې کول نو بیا د امام محمد او د نور ائمه په نسبت دي تطویل د رکعت اولا په کار دا د رکعت سارینا امام صاحب د امام یوسف رحمت الله علیه په قول باندې دا رکعتین کې تسویه ده خو د مخکنی رکعت تطویل بدعاء سبحانك اللهم وغيرها تطويل جوړېده بعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغيرها وکذالک فی الصبح ا تطویل در رکعت اولای کې په اول کې نشاط وی رست تکاوت وی او اول کې دا فائدہ وی چې نور ملګری په کې ماضی کې شامل شي دي فوائد لپاره وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حمو وهب اغه طول په ثاني کې نو کولو ابي قال حدثنا هذا من علي قال حدثنا عبد الركعت کې تفصیل کول د پاره دي چې خلق شامل شي موږ دا خیال کول چې دې چې خلق شامل شي دې د پاره نبی اسلام تطویل کوي ابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد